آسان آسان فرمائے آسان فرمائے اچھا اچھا داری خوب یاد داری خوب یاد نو موبایل دلته پرګي افغان قاری ستري ور کوي هغه تیار لګي وتعالى واي وتعالى قول ابي يوسف انه لا باس به للتداوي امام يوسف فرمي لا باس باك نشته بها فابال العلم للتداوي علاج وقد بين هذه الجمله لا طول من ذكر كريدي قال ولا يجوز الاكل وشرف والادهان والتطيب جائز لنا خوراك سكاك ادهان كير لقول والتطيب خشبوي في آنية ذهب فلوخ الاسروسكي والفضاء تسبيل ذلك للرجال ولا للنساء يقول عليه الصلاة والسلام نبی اسلام فرمای فی الذی په باب د هغه چا کې یشرب فی اناء الذهب والفضه انما یجرجر فی بطنه نار جهنم سوک چې الکوا د سپین د سپینو زرو او د سرو زرو د سونا او د چاندی په لوخو کې الکه وبس کې دا د دلک په خپل ججور کې چې د جهنم اور اچي نار جهنم انما يجرجر في بطنه نار جهنم وکړه اچوي غرزي په خېټه کې اور د جهنم یو معنا دا په نار جهنم بدل ته بیا منسوب شي يجرجرو دا زمير پکې مستتر دا به الذي تراږي شي یا جرجر سي دا دا غ اواز ته وي وأتي أبو هريرة بشراب راتل کړی شوی حضرت ابو هريره ته په دسکلو پتیز باندې فی اناء فزه په لوخه رسپینو زرو کې چاندی کې لم یقل هغه قبول نه وکړي وقال حضرت ابو هريره فرمایلی نه انا عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاله من کړیو مونږ حاله دا شربنا ولوخ د پیزو کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم واذا ثبت هذا في الشرب ذکر ثابت دا حدیث په شرب کې فكذا في الجهان ذکر ولې لکه شرب حرام نه په استعمال ندینه یو قاعده او علت را وطن هغه څه استعمال د ان یو د ذهب د هر غرض د پاره چې دا نه نواز کله سکلو د پاره کله خړل د پاره کله تیل لګولو د پاره البته دې کې تفصیل کې دا تیل لګولو چې کدا سرو زرو لو خیر واخستل په لاس او تیل په سر د سی ور باندې واچول ها بیا مکروه ده ناجایز ده او کتیل یې خو د ګوت په کې ډوبول بیا سر چې غړاو ګیره غړول یا د نظر بیا چې کوم بیا مکروه نه خو لیکن فتوا په دې نه ده لکه بیا به خلک لکه د سره زولو کې استعمالي بیا تجاوز پکې کوي سب زراعي په اعتبار سره بالکل هر قسم استعمال نه روان څه شموله ونحوه او دا سن په ترتیب خوشبوئی دی پکې واچل عطر دی پکې واچل کله څه مطلب عطر د سره زولو کې په سپینو زولو کې ما څه واقع دي لانه د ابهام او تطیف معناه دا په معنا له شرک سره په شرک می استعمال کیږي کوم څه کیږي استعمال پوه شو مثلا او په استعمال کې فرق نشته کفارته او په غرض کې ټیک شو مله وایا مولا او بل دا له لانه تشبه بذل مشرکین سبحان الله سبحان الله او بل پرې کې مشابهت د هيئت د مشرکانو سره من تشبع بقوم فهو من پیغمبر فرمایي کوم څوک چې کوم قوم سره مشابهت کوي هغه قیامت سره تاو کی چې د مشرکانو سره مشابهت کې سر دې پرې کوي انګريزي طالبہ ها نه دې سنې پرې کړي او نه دې سر کال کړي دا او نه دې قسم برابر کړي ټول سر دا درې قسمه سر ده باقي دې لکه سر پرې کړي د انګريزانو په شان باندې ها دا دلته دا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم علی القزع رسول الله باندې قزع سره نه منع فرمایلی ده قزع دې ته چې دا څه جوړو کوي دا او دا زې چې غټ غټ دا بر بیا ته نس دې پیغمبر منع کړ دا ګور سماوري خبره نه من اشابه بقوم فهو منهم که دنیا په اعتبار باندې دا حکم کړي بیا هم کیسه خراب ده او که قیامت په اعتبار باندې بیا هم کیسه سره خراب ده خدای پاک به باز فرص کوي ته مسلمان وي ته پیغمبر امتی وي تا څنګه لکه دا مشرکان او انګريزانو په شان باندې ځان جوړول ورکه ماشومي خدای دې عفو ورکه ماشومي معصوم هغه په پتلو تایو راچولې روان کړی هر حیران شي ولې دا پیغمبر لباس بد ده چې دا تعلیم خو په کپړو کې کیږي دینه خو نه په فتح کوي بیا د نو خبره خو دې دوه ګام مسکول لغه ته ورني وختونه په هغه ټیم په غار هغه راچولې دغه شی راځي نبی عليه السلام چې صحابي او ته غالبا حضرت عدي بن حاتم ده هغه په اړه کې دا دا سایو ده دا سایو باندې شي نبی عليه السلام ته القي هذا الوفن دا بوت لري کده دی ما غالب اشتو پی کنه فار تقدیر دا خصمات له غونې جذب ورم را لاله سبب بیا خرابېږي نور نور تاسو خپل سوچ یا د نس او بیا څنګه ته طالبانو د انګريزانو په شان سرونه جوړ کړي سنت اتباع نه کو ډېر خطرناک ها چې به عوام هم کو تاسو ګور په چې هر د مولا کې لکه جایز ده فکر څه جایز ده هغه بیا وته حلال وای چې څه خراب وسو کنه کوم لای کې حاورتوي خو حرام خو ګناه کوي لا مې چوغره ویل کدا حلال ده غزبیه نه ټول په داسې پګړی سر کوي سم سړی سي لګوي او سرونه هم جوړ کړی دي دا باز په دې ته دې شي واړی یا دې خو دې شور واړی دلته دا شي کې پرې کوي چمکی خو نه خدای خار کنه لري نر کو سم ته جګ کوله په شي جګ شي ته څو ته وګورې مې چا دې ورته نه لاړی یا ته نه څه خبر ادا چې دلته دا سره نه یې نو مشابهت دی هغه سره مو کوي یا د نظر خبره سړي ویل ها وصل على خانه ولعنه تشبع بذي المشركين ادا د مشرکان سره مشابهت ده او مشرکان بالک په دې لوخ کې خوراک اسکا کول یا تلس زه سکول کې ومه سکول ته مطلب ما پټکې والے وړ کېو کله کله د سکول په کلاس کې سر کړه اوس ما ته سپین پټکې ولې غونې زیړم دا پول سپین نو په استاد په لکه تاسو نه ملازمت کړې ده کلاس کې نه سي پټکې دی والے بیا ډېر غوسه وکول بیا ټوپې ورته چې شي او سر شي به مو پکې اره دا سر شي مونږ جوړ اس کوی کرا کړو کوم غاښ تلې وسره نه یارم دا ماغه دا پټکی په مفسرو چې د سکول دروازې ته ورسېدل بیا پټکی په بکسه کې دنه کړل کنه بیا ما غبي تو پر افسر کړ ته کو ستاسو څه کول یا دې ما تقدیر نه ناس خدای شان ولعله تشبع بذل المشرکین دا مشرکان سره مشابهت من تشبع بقوم فهو منه دې نه ځان ساتي تلوا وتنعم دا لك وای تنعم دا څور څوي دا ځون کې راول تعايش تعايش ځون کې راول بتنوع من المترفين هغه ځون کې راول په شان د مالدارانو باندې موږ طالبانو د مالدارانو په شان باندې لند لند کوي تر دغه سیده کمیسی روان ده په مخ ان شاء الله د زمانه برا چې د سړي به کمیسونه هم نه چي یا د نس د لندې لندې کپړې کوي دا کوس داخله لنده کپړه کوي تاسو مشکله ده هغه ملک دا اور بل خلی لکه اعلان په زمکه زمون طالبان په زمکه کیږي خدای خو دا کټول له پرازګالو دال خوري کور خري والی خدای خو نه کې یو ور په سره ستنه ها کستا ما غل علا در کړی دا تر کړی ته علا در کړی خدای دې خوانه کې فضل اکبر استاد نو الکه نو ولې دې چرکه کار نه نه او کړی وتنعم هغه ځوان کړه ولې بتنعم المترفين والمسرفين سبحان الله خلا دا نه وخت کې کنه کسی منو نکول وقال في الجامع الصغير جامع صغير کې امام محمد فرمای رحم الله يكره مکروه خو مراد به مکرونه تحریم مراد اکل او شرب وی دهان او تکیف یعنی تذاب دا مکرونه خو مراد له سره لکه تحریم خو دوی مولا دا مسله راغلی دا خو لا يجوز ویل څه ویل ولا يجوز ويسري في رجال والنساء خذوا سيطول ګوري قاعده وته ولا د خذو لپاره په ذهب او په ذو باندې زینت جائز ده استعمال ولا جائز نه ويسوي او د سړوي لپاره نه استعمال جایز نه ته زینت ويسوي في رجال والنساء فدې کې سړي خو خځې برابر د عموم نه ځکه نه عام راغل نه انا رسول الله صلی الله نه انا رسول الله صلی الله عليه وسلم وكذا الاكل بالملعقه الذهب والفضه دا چمچه نه د سرو زرو د سپینو زرو په چمچه باندې څه کوي خوراک کوي په چمچه باندې عام په چمچه خوراک ټیک نه عام اوقات دا چمچه باندې خلک چمچه باندې نه خوراک په دې ګوتو باندې سنت په دې درو ګوتو باندې هیڅ دا ټول لاسونه او تسخه لکه دا درې ګوتو باندې بیرال په چینچه باندې غالبا شمایل کبرا والی کلی رحمه الله که ژوندې د کومر د پته نه لګي هغه ویل چې چینچه باندې خوراک د خلاف سنت اوس یو کمال جوړی جوړی څه څه وایي سرب ها ورسات په دې کې فرق نه کوي وزجاج د شیشه شیشه کې شیشه ولا نه شیشه ولا په دې کې خوراک اوس کا مکرو نه ده ها ولا با سبیل تقوا نه ده تقوا نه ده تقوا سره د لوخي د د خاور فال کې قران لکه وایي ول بلور یو خو شیشه یو بلور وی دا بلوریان چې ورته وایي دا ادسی چې ولې هغه ته سوي اقول هذا غير هغه دی غو بلوریان نه جوړي بلوري ورته وایي څه شموله حقیق دا یو قسم دبره ده حقیق حقیق نه حقیق هم پیژني دا یمنی حقیق ته ډیر قیمتي دی یمنی حقیق یاد نه قال شافعي کرا امام شافعي فرمایله مکروه هاي اب لانه في معنى ذهب دا په معنا د ذهب د فزو کې لکه څنګه ولی په فزو ذهب باندې خلک تفاخر کوي ځان غټ بولی چې ملمنو تعالی کړه سره د سپینو زرو دوس راوالي او چې دا بلوریان راوالي رصاص راوالي او عقیق راوالي په دې باندې بریتاوي چې موږ کوم د سلوک دي کوي کنه کوي کوي نو چې کوي بل عادت ټیک نه قال امام قدری فرمایي جزء صرف الاناء المفضل هغه لوخي چې د سرو زرو د سپینو زرو خو نه وي وی هغه کله بل څه نه جوړ شوی اسی د سپین زر ور باندې چړاو شوی وي چاندي ور باندې څه چړاوي چړاو ورته څور دی دا عند ابي حنيفه پنځ امام سبن وركوب في السرج المفضل دا زینه د زین دا خو د لرګي خو چې تعالی کړه سي لکه د سول سپینو زور له کوي چلاوسي ور باندې خپل کړی شوی وي کتلې مې چې دا غل ګلان مولان نشته چولي ها تاسو اصل مستقاله والجلوس على الكرسي المفضل کله سل تا کرسي باندې چې هغه لکه په سپینو زور باندې چلاو شوی کلی شوی والسرير المفضل تخت فدا کله مکروه ده اذا كان يتقي موضع الكذب چې دا پسکلو کې دغه ځای له ځان وساتې دغه د سره لاس خلونه لګي کوم ځای باندې سپینځل چړاو سوي او په ځین باندې پاګه ځای باندې دی ونه لګي چې کوم ځای باندې لکه دی کینی په کرسي هم دا شانت په تخت هم دا شانت اذا كان يتقي موضع الفضه کله دای ځان ساتي د زیره فزونه بیا جایز او کپا غیر سره لیک استعمال کول بیا مکروه نه جایز فمعناه يتقي موضع الفم وقول محمد يروى مع ابي حنيفه ويروى مع ابي يوسف ولا هذا الخلاف قريبا اختلاف تالينا المذبب بذهب اغلوخي چې سره ضرر باندې چلاو شوی وي د سره ضرر ویني ټول مکمل او سره ضرر باندې سونا ور باندې چې کوم نه چلاوي والفزه او دا شان ته فزا ور باندې چلا شي والکرسی المذبب بهما فكذا هم دا شان ته اختلاف ته پکې اذا جعل ذلك في السيف فطري کې دلک وایا سوا چول دا سرو سپین چلاو دکړه والمشحذ مشحذ هغه څه زوی چې خلک ور باندې چړې تیری ته اے چاړه چې ور باندې تیری هغه څه سوال دې ټول کې اختلاف ده امام ساوي چې لاس نور سره لګي د استعمال صحیح ده او کلاس لګول بیا خو امام ابو صفه کې نه نسی فتوا د امام ابو صفه مذهب ده وکذا الاختلاف في اللجام هغه ناس خلق کې چور کوي هغه ها والرکاب اخپه چې پکې دي هغه اسمانه سوريږي خپه پکې دي وصفه دمچا هغه اصل وي اصل کې هدف لکه دی یاد لکه لاندې چې لکه د شی ورا کړی کته هم د چیر چیر څنګه کې پرسوي ان شاء الله کده جی هغه ته دمچه وای اذا كان مفززا چې کله سره ضرور باندې چړاو شي وکذا صوفي كتابه بذهب کفره ده هغه باندې لیکل شوی دی لکه په سرو زرو یا په سپینو زرو دا لیکل ور باندې کیږي لکه دا ذهب په ډیر نرم دی لیکل ور باندې کیږي ها على هذا فريق اختلاف ده نو چې کوم کپړه وی لکه په سپین زرو سرو زرو لیکل ور باندې سوي چې استعمال نه راځي لاس نو سره لګيږي د سړی ګاستیک ته لګیدل او چې واغوندي استعمال نه رسي ځکه بدن سره ولګي او که تالاس کې کپړه ونی ولا رسي ها هغه کوم چې باندې سرو سپین لګیدل لیکل ور باندې شو دا غوسه د لاس نه لګولو ګټیک خوش مثلا استعمال وهذا الخلاف وهذا الاختلاف فيما يخلص ګوریا دا سره او سپین دوه قسمه دي یو هغه سره سپین دي چې په خپل الکوه هغه را صفا شوی وي او په خپل سره سپین پکې موجود وي جدا وي یو د اوبول را جدا شوی یو هغه چې سره سپین وي خالی رنگ الکه د سره د سپین وروتلې وي ها نو اختلاف په دوه کې چې فيما يخلص چې صفا سوي الکوه سره سپین او کوبل سره سپین وي هغه کې فرق دا سره سپیندنې خالي څه دی راکه رنگ د سرو د سپینو ده نو رنگ خو نه ده مردار هي مردار ده ذات مردار مردار نه ده څور ته وای حرام یاد نه ده تستون کا حلال رنگ نه مردار دی ښا پښتو پوهیږي فهذا الاختلاف فيما يخلص هغه دا اختلاف په غیر چې هغه صفاوي بالکل صفا شوی فاما تمويه هغه ابو ور کول د سرو د سپینو الذي لا يخلص چاغه صفا شوی نوی په ویل کول باندې فلا باس به الاجماع دي دي باندې باک نشته بالاجماع شو شو مسله باندې ځکه دی وخت کې خالي رنگ پاتې ده د سرو د سپینو ذاتي نشته ذات هلاک شوی دغه خو چاوړ دی غوړ خالي وګ پاتې پوه شو مثلا دې ته عربي اصطلاح کې مزخرف وایي څه څه وایي مزخرف یو شي چې دا بدی دا دا شی مزخرف مزخرف دې ته وایي چې بظاهر د سرو د سپینو وګور کړي باطن کله کې ګله شي یا څه نه غوړ هغه ته وایي لهما د امام ابو حنیفه او امام محمد د امام ابو یوسف او امام محمد دلیل دا انه مستعمل جزء من الاناث دا مستعمل د جزء د لوخي مستعمل جميع الاجزاء دا دې سره کټول اجزاء چې استعمال کړي فلهذا امام ابو یوسف نه به استعمالي فیکره مکروه کما اذا استعمل موضع الذهب والفضه کې امام ابو حنیفه په دې باندې قائل دی ولې ابي حنیفه رحمه الله ان ذالک دا تفزیز او تسبیب تابع دا تابع ده لوخه خود بل څه نه جوړ شوی خو تابع ده ولا معتبر بالتوابع الک اعتبار حکم کې د جواز د عدم جواز د توابع ولا نه وی خلاص فلا يقول كالجبة لك جبة المكفوفة بالحرير دا زما جبة تاسو ګوري دا دغه شی چې دلته لکه حریر لګولي یا دغه ځی باندې رحمن لګولي دغه ځی باندې اړستون باندې که تاسو یې دستونی دلته لګولي یا لکه زما د جبش تاسو ګوري دلته دا شی نشته لګولي دا جائز ده والعلم نقش او نگار په کپړې کې یو نیم ګل لري چې ورماله چولې ده دلته لري چولې ده یاد نه سپور ومسمار ذهب میخ د سرو زرو فی الفص الکه په غمی کې تا ګوته نه په ګوته کړی ده نو نه خلک وای ګوته د اوس په یوه مثال په یاد سپینو زرو او غمې پکې خې د حقیقت او خغټه دور خالد یو وړوکی غونې می خلک سره سره زره پکې ولا ټیک ټیک نه ټیک ټیک تلګ ځکه هغه کم دا دا نور چې کوم دلته زیات دا فصل ولا پیدا کوم حلقه چل هم ارسل اها ثم مخنویلی ما کتاب کې دونه دي صلی الله تعالی